د خرچ کی میوه لاندې نقطې لیکلې دي سواء کان علی الشجر او بعد الجز برابر خبر ده چې دا میوه په ونو کې وي یا در شو کولو نو ورسته در کټ کولو نو ورسته د متن مطلب دا ده چې میوه دي دلته یو ډیره ګودام د میوه ده او یا یو باغ ده په دې کې میوه دي ادا د باغ میوه زه پتا خرڅوم یا دا ګودام د میوه دا میوې زه پتا خرڅوم او شل منه ترې نه مستثنا کوم شل منه ارطالا معلومه مثلا شل منه مې ترې نه مستثنا کوم نو په دې متن کې وایي چې دا نه ده جایزه ولې نه ده جایزه ځکه امکان لري چې دا ټول ګودام شل منه نو تا باندې ما شل منه فروټ خرڅ کړو دا ګودام کې چې څومره میوې دي دا مې در باندې خرڅ کړې او شل منه مې ترې نه مستثنا کړې نو امکان لري چې دا ټول وی هم دا شل من صحیح شو نو چې ټول شل من نو دا خو استثناء الکل من الکل شو کنه لدی وجنه دا بیع نه جایز ده یو دلیل دا ده دویم دلیل دا ده چې دلته مبيعه مجهوله ده زه چې دی ګودام کې د میوي پتا خرڅ کم او شل من ترنه مستثنا کم نو شل من جدا شو د ما بقیه مبيعي پته نه لګيږي چې دا جيد دي که وسط دي که ردي دي نو دا شل منه چې د مستثنا کوي ترې نه جدا کوي نو هغه به ورته وایي چې د دې طرف نه مستثنا کا دا ردی ترې نه لري کا او ته به ورته وایي چې نه دا جاید شل منه ترې نه لري کوم نو مبيع مجهول شو او دا جهالت مفزي نه ذات ده لدی وجنه دا بيع ناجایز ده په صورت مسلې پوه شو ان شاء الله دا مسأله مفتبه نه ده مفتبه دا چې دا خرڅول جایز دي دا به درته ورسته بیان کی خو د متن تشریح دا شو چې کله یو ګودام میوي یا د یو باغ میوي پتا خرڅ شوي او معلوم رتلونه ترنه مستثنا شو لکه شل منه 15 منه نو دا بیع ناجایزه ده یو پدې کې استثناء الکل من الکل راځي دویم دا چې دلته مبيعه مجهوله کیږي او دا جهالت مبزین ذات دی لدی وجنه دا بیع ناجایزه ده ولا يجوز ان يبيع ثمره نه ده جایزه چې خرڅ کی میوي ثمرتن مطلق ذکر کړي نو په دې کې فائدہ لاندې نقطې ذکر کړي ده چې دا میوي عام دي په ونو کې وي او کرا شو کېدلې میوي وي ويستثني منها ارتالا معلومه ثمرتن نو ثمرتن په دې کې دویمه فائدہ محشی سی لیکل یو فائدہ هو پکې دا ده چې دا ثمرتن عام دي دا ثمرتن په ونو کې وي او کوم مجزوزي میوي وي دویمه فائدہ پکې دا ده چې سمرتن مفرد ذکر کړو په صيغه د واحد په دې کې اشاره ده الی نوع من انواع الثمر یو نوع د میوه ته دا مطلب یو نوع ده انګور دی یو ډیره د انګورو دی یو ګودام د انګورو دی یا یو ګودام د خرما و دی دا مطلب نه چې یو اندواړه ده ځکه د یو اندواړې نه خو به ارتال نشي مستثنا کولای اندواړه یو ده او تا ترې نه مستثنا کړی دی ارتال نو سمرتن په دې کې نوع د میو مراد ده یعنی وحدت نوعی په کې مراد ده وحدت شخصی نه ده ويستثني منها ارطالا معلومه چې د دینه معلوم کې ارطالا معلومه ارطال په صيغه د جمع ذکر کړه په دې کې فائدہ دا ده چې کيو رتل مستثنا کړي او نه دا بيع جایز ده ځکه د استثناء القليل من الكثير ده او کډیر رتلونه تینا مستثنا کړه دا نه د جایزه ځکه دا به استثناء کل من الکل راځي کې دې شي په دې ټول ډیری کې هم دغه مروي دا څومره چې د مستثنا کړي خلاف لمالک خلاف ثابت د امام مالک رحمه الله لرا د د پنيز باندې دا جایز دي او دلیل د جواز لاندې نقطې لیکل دي قياسا على ما اذا باع واستثنى نخلا معينا میوي د باغ خرڅ کړي او د یوي ونی میوي خرڅ نه کړي دا خو جایز دي نو دا رنګي چې میوي خرڅ کړي او معین ریتلونه تنه مستثنا کړ دام جایز دي لئن الباقیه بعد الاستثناء دا د متن د پاره دلیل دی د لا یجوزو دلیل دی ولې نه دا جایزه لئن الباقیه بعد الاستثناء مجهول زکه کمی خرماوي چې پاتې کیږي د استثناء نه ورسته دا مجهول دي مجهول او دا جهالت پکې مفزین ذات ده دا مستثنا خرماوي جيدي دي که وسطي دي که ردي دي نو پته نه لګيږي بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معينا په خلاف دغه صورت نه چې خربا خرج کی او یو معینه ونه ترنه مستثنا کی نو دا جایز ده لأن الباقية زکه ما بقیه میوي بعد الاستثناء معلوم بالمشاهده دا په مشاهده معلومی دي لکه باغ خرڅ کړي و ونه ترنه مستثنا کړي دا نو مشاهده دا, دا چې په دې نور ونو کې میوي شته نو دا بیع جایز ده او جهالت هم ناراضي چې مفزي نه ذات شي قال رضي الله عنه مصنف سے فرمایلی دي قالوا علماء ویل دي چې هذه روایت الحسن دا د حسن ابن زیاد روایت ده د امام ابو حنیفه نه او هو قول التحوی او د امام التحوی رحمه الله قول ده اما على ظاهر الروایت هر چې ظاهر الروایت ده نو ينبغي ان يجوز پکار ده چې دا بیع جایز شي دا غي دوه دلایلونه جواب داده اول دلیل دوی دا ذکر کړو چې دا استثناء الکل من الکل راځي کنه لکه دلته ګودام دی او دا متا باندې خرج کړو شل رتل مې مستثنا کړو امکان لري چې دا ټول ګودام شل رتلې نو دا خو به استثناء الکل من الکل راشي نو جواب دا دی چې ټیک د استثناء الکل من الکل راغلو خو استثناء الکل من الکل باطل دی کنه او چې استثناء الکل من الکل باطل شونه استثناء باطل شونه ټول ګودام خرج شو یا مې پتا باندې با خرج کې شل رتل مې مستثنا کړو نو ته وای امکان لري چې په دې ټول باغ کې شل رتل مې وی وی نو دا به استثناء الکل من الکل راشي نو صحیح ده را دي شي استثناء الکل من الکل باطل دی نو استثناء باطل شو نو ټول باغ خرج شو پوه شو دا دویم دلیل چې د ذکر کړو چې دلته بیا جهالت راځي او جهالت مفزین ذاتي نو جواب دا دی چې د 15مې حاشی په اخر کې د دې اخیرنۍ حاشی په اخر کې لیکل دی چې ان لا نسلم ان الباقی مجهول موږ دا نه منو چې ما بقی مجهول دی د دې اخیرنۍ حاشی دا منځو ګوره والجواب ان لا نسلم ان الباقی مجهول لما ذکرنا ځکه موږ دا خبره مخکې ذکر کړې ده چې ان المستثنى اذا كان معلوما لم تسر منه جهاله الى المستثنى منه پوه شئ نو په دې کې یو نقطه یو نقطه پکې راغله چې په اعتبار د مقدار خو جهالت نه راځي په اعتبار د طرف خو راځي نو دا په هغه صورت کې وي چې طرف ورته معلوم کړي چې دا جهالت مفزنه ذات نشي لأن الاصل زکه یو قانون کلی بل زدکا پرون دیم دو قوانین زده کړي نن یو بل قانون زدکا کوم شی چې مستقل خرڅې دی شي دا د بیع نه مستثنا کی د مبيع نه مستثنا کی دی شي کوم شی چې مستقل خرڅېدې شي نو دا د مبيعين مستثنا کېدې شي او کوم شی چې مستقل نشي خرڅېدې دا د مبيعين نشي مستثنا کېدې لکه په باغ کې په دیونو کې میوي دي دا میوي مستقل خرڅېدې شي نو چې مستقل خرڅېدې شي نو د باغ په خرڅولو کې مستثنا کېدې شي او کوم شی چې مستقل نه خرڅيږي نو هغه د مبيعين نه مستثنا کیږي لکه د غوا په ګډه کې بچي غوا مې پتا خرڅ کړه بچې مې مستثنا کړو نه د غوا په ګیډه کې بچې نه خرڅيږي ځان ته نه د مبيعي نه مستثنا کیږي نه نو غوا سره د بچي خرڅ شو نو کته مستثنا کیم نه مستثنا کیږي ځکه دا مستقل نه خرڅيږي مستقل چې خرڅيږي بعد التولد خرڅيږي د غوا په ګیډه کې نه خرڅيږي نو دلته موس د میوي چې دي د باغ شل رتل تاتې نه مستثنا کړي شل رتل مستقل خرڅې دي شي کنه نو د مبيعي نه مستثنا کېدیم شي واما على ظاهر الروايه د ظاهر روایت مطابق يم بغيان يجوز پکار دي چې دا بيع جایز شي لأن الأصل زکه قانوني کلی دا دی چې انما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده پچا باندې چې بانفراده ايراد د عقد جایز يجوز استثناءه من العقد یا غد عقد نه مستثنا کېدی شي وبيع قفيز من صبرة جائز او بيع د یو قفيز د یو ډیری نه دا جائز دی یو قفيز ځان ته خرڅې دی شي نو د یو ډیری نه مستثنا کې دی شي بخلاف استثناء الحمل په خلاف د دینه چې غوا د خرڅ کړه حمل د ترینه مستثنا کړو نو حمل ځان ته نشي خرڅې دی نو استثناء نشي کېده و اطراف الحيوان دارنګ د حیوان لاسونو پخې د غوا لاسونه او د غوا پخې چې ژوندې وي دا ځان ته نشي خرڅې دی نو چې غوا خرڅه د تر نه مستثنا کوي هم نشي او چې لاله کړی دی وي بیا خو ځان ته خرڅيږي نو د غوا نه مستثنا کیږي لانه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه ويجوز بيع الحنطه في سنبلها والباقلي في قشره جائز ده خرڅول د غنمو په وګو کې والباقلي او جائز ده خرڅول د لوبیا فی قشره په پوستکی کې لوبیا شنه لوبیا په پوستکو کې نشي خرڅوي وکزل جوز درنګ غوزانم دي اغوز سو پرته چارمغز وي چارمغز او غوز د په پوستکي کې خرڅوي شي واللوز بادام په پوستکي کې خرڅوي شي والپوستقو پسته پسته په خپل پوستکي کې خرڅوي شي په قشره الاول د پوستکي نه غولنې پوستکي مراد ده د بادامو دوه پوستکي وي یو خو دا لرګی دی یو بل پوستکی هم لري تاسو بل پوستکی په تاسو باغونو کې لیدلې عنده نو زمون په مذهب خرڅې دی شي د امام شافعي په مذهب نشي خرڅې دی وله فی بیع سنبله قولان د غنمو په وګو کې غنم خرڅول پاغي کې دوه قول دي وعندنا يجوز ذلك كله زموږ په مذهب دا ټول په دې پوستکو کې خرڅوي شي له د امام شافعي د پاره دلیل دا دی چې ان الموقود عليه مستور اصل مبيعه چې د پټه ده اصل مبيعه د غنمو دانی دي دا په وبو کې پټي دي اصل مبيعه د لوبیا او دانی دي دا په پوستکو کې پټي دي وهکذا نو دا مستور دي بما لا منفعه له فيه پداسي پوستکی کې چې د مشتری پکې منفعت نشته فاشبه نو دا مشابه شو تراب الصاغه د ایرو د زرګر سره یعنی د زرګر په ایرو کې د سرو او د سپینو زری وي خو معلومی نه نو دا د زرګر ایری دي په دې کې د سرو او د سپینو زری دي د بل زرګر سره ایری دي په هغه کې هم د سرو د سپینو زری دي دا ایری په دې ایرو خرڅي نو دا ناجایز دي ولې ناجایز دي دا بس مبيع مستوره ده په دې ایرو کې او دا ایری چې دی غیر منتفع به دی نو مبيعه په غیر منتفع به شي کې مستوره ده وای شوي نو ځکه دا خرڅول ناجایز دي فاشبه تراب الصاغه زبيع بجنسه نو امام شافعي قياس پیش کړو او مون حدیث پیش کړو ولنا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم زمونږ د پر هغه دلیل دی هغه حدیث دلیل دی چې روایت کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انه نهى چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهي کړی دا عن بيع النخل د خرڅولو د خرماونه یعنی ثمره النخل حذف د مضاف د لاندې نقطې لیکل حتا یزهیا پرون موږ ذکر کړی و مسله بدو الصلاه بدو الصلاه او حتا یزهیا یو شی دی موږ د بدو الصلاه معنا څنګه کړی و د امام سے په مذهب معنا کړی و الامن من الافه او د امام شافعي سي په مذهب معنا کړی و ان ندجو نو د حتا یزهیم همغه معنا غانی دی ښا حتا یبدو او حتا یزه یو شه دی نو پیغمبر علی السلام نه کړی دا د خرڅولو د خرماونه تر دې چې دا پخی شي نو چې پخی شو به خرڅوي شي نو ګوره په پوستکی کې ویو که په پوستکی کې نه وعن بيع سنبله او د بيع د وګنه حتا يبيض تر دې چې سپین شي نو چې سپین شو به خرڅوي شي اوس په وګو کې خرڅوي شي ويأمن العاهه دا د یوزهیه معنا ده د امام سے معنا هم دغه ده ما درته د بد السلام د معنا کړی چې یأمن العاهه الامن من الافات عهد افت ته د امام سے معنا په حدیث کې راغلی په دې پوه شوي استدلال هم ټیک شو خو په دې الفاظو لګ لګ اعتراض کوو اعتراض دا واردېږي چې د دې حدیث نه خو معلومه شوه چی بیع النخل دا د میوو خرڅول قبل بدو الصلاه نه ده جایزه او بعد بدو الصلاه جایزه ده حرم کې تا ما ته پرون ویلو چې قبل بدو الصلاه وی که بعد بدو الصلاه وی بشرط الترک نه ده جایزه بشرط القطع جایزه ده او بیع الاطلاق هم جایزه ده او د دې حدیث نه خو معلومیږي چې قبل بدو الصلاه نه ده جایزه پوه شئ نو محشی صاحب دو جواب کړی دی یو جواب ورته دا دی چې دلته به قید پکې ولګو کنه بشرط ترک نهى عن بيع النخل بشرط الترك حتى يزهي بشرط الترك خو به نه ده جایز قبل بدو السلام نه ده جایز بعد بدو السلام نه ده جایز دویم جواب دا دی چې دلته بيع السلام مراد ده په سلام کې نشي خرڅوي قرینه ورته دا ده چې ورسته په حدیث کې و بل جمله ده چې ارایت لو اذهب الله الثمره بما يستحل احدكم مال اخيه تما ته خبر راکا ک الله دا میوي ورکی کی نو بیا به دا راس المال تا ته پڅ باندې حلاليږي راس المال خو نغدي میوي پنيټي وي چې میوه پنيټي نو چې میوي پنيټي دا نه د جایزه حتا يزهو په مطلب باندې پوه قبل بدو الصلاه نه د جایزه بعد بدو الصلاه بیا جایزه ده ولی نه ده جایزه قبل بدو الصلاه ارايت ما تخبر را کلو اذهب الله الثمره قدامي وی الله هلاکی کی دا خو په امن د آفت نه نه کنه قبل بدو الصلاه یعنی قبل الامن من الافه نو چې په امن د آفت نه ندي کدا میوي ختم شي نو د رسول مال بزان ته پڅ جایز کی نو دا د سلام مسله وعن بيع السنبل او د بيع د وګونه حتا يبيض تر دې چې سپین شي دلته وسیو اعتراض واردېږي چې د دې حدیث نه خو مفهوم الغایه پکې راغله مفهوم الغایه یعنی د یبیض د په صورت کې خرڅول جایز دي او چې یبیض د نه نو خرڅول نه دي جایز نو تاسو استدلال په غایه باندې وکړو تاسو په نس استدلال په غایه نه دی معتبر نو جواب دا دی چې دا الزامي استدلال دی دته جدل وایي ولانه قیاسی دلیل زموږ د پاره دا دی چې دا و په وګو کې غنم او دا نور میوه په پوستکو کې حبن دا دانی دی منتفع به منتفع به دانی دی فیجوز بیعه فی سنبله نو په وګو کې خرڅول جایز دي که شعیر لکه وربشي چې په وګو کې اتفاقا خرڅوي شي نو چې وربشي خرڅوي شي نو غنم هم خرڅوي شي او دا نور هم خرڅوي شي والجامعو د وربشو د دینورو په مابین کې جامع دا دی چې کونه مال المتقوما دا ټول مالونه دي او منتفع به دي بخلاف تراب الصاغه اريد زرګر دا په نورو ارود زرګر نه بدليږي ځکه د دواړو جنس یو دی احتمال د سود پکې شته مونږ چې دا غنم په وګو کې خرڅو دلتم به جنسي ورته ناروا وایو به خلاف جنسي ورته جایز وایو او دا بادام چې په پوستکو کې خرڅو به جنسي ناجایز دی به خلاف جنسي جایز دی دا رنګي پسته او دا نورم دی به جنسي نه دی جایز به خلاف جنسي جایز دی او ارید زرګرم به جنسي ناجایز دی به خلاف جنسي جایز دی بخلاف تراب الصاغه په خراب د ایرو د زرګرنه لانه انما لا يجوز بيعه بجنسه د دې خرڅول بجنسه نه دی جایز له احتمال الربا ځکه احتمال د سود د پکې حتی لو باعه بخلاف جنسه تر دې چې دا ایری د زرګر کچرته په خلاف الجنس خرڅولې یو ایری د سرو دی بل ایری د سپینو دی نو دا جایز دی وفي مساله نو زمون په دې مساله کې چې غنم دی لوبیا دی اغوزان دی بادام دی پستی دی ومن باع دارا دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها چا چې یو کور خرج کړو نو تاسو پرون یو قانون ویلو چې کم شی د مبيعي سره متصل وي په اتصال قرارن نو هغه بغیر د تصریح په مبيعه کې داخل دی صحیح ده نو کور دې خرج کړو دا دروازې متصلې دي په اتصال قرارین دروازې خو خرڅ شوې د دروازو سره قلفونه دي جرندي قلفونه دا متصل دي په اتصال قرارن خو دغه قلفونه خا دغه دا په دې دروازو کې چې په جابي خلاصي دا خو په چابي نه خلاصيږي دا هغه باز نه چې چابي پکې ورکې چې کولاو شي نو هغه مفاتيح یادې هغه متصل دي په اتصال قرارن ځکه قلف متصل دي نو چې قلف متصل دی نو مفتاح خو به قلف خو به مفتاح نه نو مفتاح که متصل هم نه دی خو قلف بغیر د مفتاح نه کار نه ورکوي نو مفتاح هم پکې داخل ومن باع دارن چا چې خرج کړو کور د خلف البيع نو په بيع کې داخل شو مفاتيح اغلاقها چابياني د قلفونو ها لانه يدخل فيه الاخلاق زکه د اخلاق په کې داخل دي لانها مرکبه فيها زکه د په دې دار کې مرکب دي للبقاء د پاره د بقا دي د پاره د فصل نه دي والمفتاح يدخل في بيع الغلق او چابي چې د داخليږي په خرڅولو د غلق کې من غیر تسمیه لانه بمنزله بعض منه زکه چابي د قلفنا جز ده دا سیده لکه جز اذ لا ينتفع به زکه قلف په د باندې نفع نشي اخیسته بدونه بغیر د چابینا واجره الكيال وناقد الثمن على البائع ګوره صورت ته مسلې دا ده چې دلته ګودام دی د غنمو او دا ما په یو مشتری خرج کړو اوس بدا ګودام کېل کوي ورته کېل د دې کېل چې کوي دا څوک چې کېل کوي د دې مزدور مزدوري پچا ده نو دې فرمای چې د دې مزدوري په بایع ده په مشتری نه ده مطلب باندې پوه شئ دا ګودام د غنمو دی دا مې پتا باندې خرڅ کړی دی اوس یو مزدور راولو چې د دې کایلو کې د دې کایل مزدوري په بایع ده په مشتری نه ده دارنګي دا خو د مبيعي مسله شو د سمنو مسله ده پخواني افغاني تاسو نه ویلې دلی مالي دلی دي یو کیلو ګوړې پسې بدی بوجه پشا کوله یو کیلو ګوړه چې د خسته نو توړې کې بدی پسې پیسې اچولې دا د وړو توړې نه دا بدی داسې پشا چولې و ډېر یو لک روپۍ و روپۍ کې دا کڅو کې دی خدای خلوی غوبلو مطلب دا دی چې اوس ناقد السمن ډېر روپۍ دي نو چې دومره هغه کې بیا دوستمي لوټونه هم راوتلي وو دوستمي بیا د افغانیو په نیمه وي نو به هر تقدیر هغه دوستمي لوټونه دی او پاغي کې خو خراب ته جدا کوي نو دا څوک چې پیژني چې جدا کوي د دې دې تناقض وایي چې دا خو خراب سره جدا کوي د دې ناقد خرچم په بایع ده ورسته به اختلاف راشي چې د ناقد خرچه په مشتری ده او متن کې مسله دا ده چې د ناقد خرچم په چا ده په بایع چې د د دې د لابودی دا منه د دې کایل نه د پاره د تسلیم یعنی تس د تسلیم د ضرورتو نه کایل دی او هو د تسلیم په بایع دی نو کایل په بایع دی لدی وجنه مزدور به ورته بایع نیسی و معنا هذا اذا بيع مکایله د دې معنا دا ده چې د مکایله خرج کړي او کدا ډېرې مجازفه خرج کړي نو بیا د کایل د دې کایل کون کی مزدوری د کایال مزدوری دا به په مشتری ده ما تا باندې دا غنم خرڅ کړم مجازفتن پټکل چې هر څومره وستا شو تی به ځان ته تلا نو چې ځان ته تلی نو د دې کایال مزدوري به پتا ده وکذا اجرت الوزان دارنګ مزدوري د وزن کون کې وزراع د غز کون کې والعداد د شمیرون کې واما النقد دا خو خراب په پیسو کې جدا کون کې د د مزدوري چې دا فالمذکورون په دې متن کې چې ذکر شو روایت ابن رستم عن محمد دا د ابن رستم روایت د امام محمد نه لأن النقد يكون بعد التسليم د دې وجه دا چې خو خراب یو د بل نه جدا کول دا الته کیږي چې کله ته بایع ته حواله کې نو چې بایع ته حواله شي دا د بایع په ملک کې داخل شو نو د په ملک خو خراب سره جدا کوي لدی وجنه د دې خرچه بم په بایع الا ترایت دې تنه ګوري انه چې دا نقد بعد الوزن راځي والبائع بائع چې ده هو المحتاج الیه دا محتاج ده د نقد ته ليميز ما تعلق به حقه من غيره د دې لپاره چې جدا کی هغه څه چې د حق ور پورې متعلق ده د غیر دیونه چې د حق ور پورې نه متعلق او ليعرف المعيب یا د دې لپاره چې عیب جن روپیو پیژنې لرده د دې لپاره چې مشتری ته واپس کی دا محتاج دی تسلیمولو د جید روپیو ته چې هغه مقدر دي اندازه کړی شوی دي والجودتو جودت د روپیو تعرف بالنقد دا په نقد پیژندل کیږي کما يعرف القدر بالوزن لکه مقدار چې په وزن پیژندل کیږي فیکون علیه نو دا په مشتری باندې ده ځکه تسلیم د سمنو دا په مشتری ده نو نقدم په مشتری ده و اجرت وزان الثمن على المشتري او اجرت د تلون کې یو خو د نقد مسله شو نقد کې خو اختلاف دی خو د تلون کې د پیسو مخکې پیسې په تول ورکول کېدي نو د دې په مشتری دی لما بینا ځکه مخکې موږ ذکر کړه انه هو المحتاج چې دا مشتری چې د محتاج دی لا تسلیم الثمن وبالوزن او د وزن په وجه تحقق التسلیم تسلیم متحقق کیږي دا اخیری مسله دا ده چې ته دکاندار ته لاړې او قصه خانه کې د کتاب واخیستو په زر روپۍ کتاب شو نو اوس کلانجنه جوړیږي نو کاول کتاب والیم پروانه لري او کاول سمن واخلیم پروانه لري خو کچر ته لانجه جوړې ده دکاندار ته ته وای چې اول سمن راکړه او ته ورته وای چې اول کتاب راکړه نو اول حق د تسلیمولو د څه شي دی اول به څه شي ورکول کیږي نو دلته یو قانون اول زده کړه قانون دا دی چې سمن په تعین نه متعین کیږي سمن په قبض متعین کیږي شابه سي سمن په تعین نه معین کیږي سمن په سم معین کیږي په قبض لکه ګوره زه تا ته وایم چې دا کتاب په دې لوټ د دې زرو په دې لوټ په دې باندې په ما خرج کا دا مې درته یاد کړی چې په دې را باندې خرج کا صحیح شو تا ویل ټیک ده به مې دا در نکړو بل مې را واخیستو نو دام ټیک ده یا می دا دواړه در نکړه لس صدیان می درته درکړه دام ټیک ده نه دا په اشاره نه معین کیږي دی لټونو ته چې ما اشاره کړې ده په دې اشاره نه معین کیږي په مطلب پوه شو دا په څه شي معین کیږي په قبض کله چې تا دا قبض کړو به زنه شم بدلولې او چې تر څو تا قبض کړی نه زدا لټونه بدلوم را بدلوم دا خو د سمن مسله شو سمن په اشاره او په تعین نه معین کیږي دا په قبض معین کیږي او مبيعه چې دا د په اشاره معین کیږي لکه تا ته ما ویلي چې دا کتاب په ما خرڅ کا او تا ویلي چې دا کتاب مې در باندې خرڅ کړو ته اوس دا کتاب بدلوي نه شي دا په اشاره معین شو د دې په ځای ته بل کتاب نشي راکولی اوس درته مختصر وایم مبيعه په اشاره معینه کیږي او سمن په اشاره نه معین کیږي اوس تلاړي قصه خانه کې د سودا واخیسته کتاب دی واخیستو اشاره دی ورته وکړه چې دغه کتاب نو ستا حق معین شو ستا حق څه شو په اشاره معین شو او د دکاندار حق په سمنو کې نه دی معین ځکه سمن تا ورته خودلی دی یا دی ورته ذکر کړی دی نو داغه حق نه دی معین داغه حق په څه معین کیږي په قبض نو اول سمن ورکا چې داغه حق معین شي لکه ستا حق چې معین شوی دی نو مساوات به د دواړو په مابین کې راشي نو اول حق دا دی چې اول به سمن ورکوي وګدا مې درته ویلې د دې لپاره چې تاسو پوه شئ تاسو چې تکرار کوئ مختصر به کوئ چې مبيعه په اشاره معینه کیږي او سمن په اشاره نه معین کیږي نو اوس د مشتری حق په اشاره معین شوی دی نو د بای حق په قبض معین کول پکار دي نو اول به سمن قبضه چې مساوات راشي ومن باع سلعه چا چې خرج کو سامان بسمن په سمنو باندې قیل للمشتری نو مشتری ته به ویل شي ادفع السمن اولا چې اول ته روپۍ ورکړه بایع ته بنه وایو چې ته اول مبيع ورکړه وجه دا ده چې ان حق المشتری تعین فی المبيع حق د مشتری چې دا په مبيع کې متعین شوی دی فیقدم دفع الثمن اول به دفع د ثمن کیږي لیتعین حق البائع حق د مشتری تعین فی المبيع په څه معین شوی دی حق د مشتری معین شو په څه معین شو په اشاره فیقدم دفع الثمن نو دفع د ثمن به مقدم شي ليتعين حق البائع د دې لپاره چې حق د بائع متعين شي خدا بالقبض لما د دې وجه دا ده چې انه دا سمن لا يتعين بالتعين دا د دې تعين او د اشاره په وجه نه معين کیږي تحقیقا للمساوات نو اول به سمن ورکو د دې لپاره چې مساوات راشي د دوړو حق معین شي ومن باع سلعه بسلعه او چا چې بیع د مقایزه وکړه بیع د مقایزه خو په مقدمه کې زده کړې و کتاب په کتاب خرڅول نو دلته اوس د دوړو حق په اشاره معین دی پیسې یو طرف تم نشته دا کتاب په مقابله د دې کتاب کې نو دلته دواړه په اشاره معین او سمنن بسمنن او یا صرافی ده سمن په مقابله د سمنو کې دواړه په اشاره نه دي معین نو قیل لهما نو دلته به دواړو ته وایو چې سلما معا یو لاس کې به دا کتاب ونیسي دا به هغه ته ورکړي او په بل لاس به دا غنه کتاب وایي لاس په لاس به سلما معا صرافی کې هم داسې